بسم الله الرحمن الرحيم باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي دا کتاب الحج شروع دی او حدیث نمبر 1561 په اتفاق د علماو سره او په اجماع د امت سره د حج دا درې اقسام دي یو حج تمتع یو حج قران او یو حج افراد به پدې کې کم یو افضل دی کم یو غیر افضل دی صرف په دغه افضلیت کې اختلاف دی نو داغي اصل وجه هم دا ده چی چا د نبی علیه الصلوة والسلام د احرام چی کوم ابتدایی حالت وو هغی له اعتبار ورکړی دی ځکه په عربو کی په دی میاشتو کی په میاشتو د حج کی چی سوک د حج اراده لری نو په میاشتو د حج کی باغ عمره نه کولا بیا رستو چا سره چې قرباني نه و دی وجه ناغي حج افراد لا افضلیت ورکړي دي ځکه چې ابتدان ډیرو خلکو صرف د حج داغي احرام تړلیو چا چې چا سره چې قرباني نه و نبی له صلوات والسلام غي ته ویل چې تاسو د حج د په عمره بدل کړئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره قربانی وا د دې وجنه اغي احرام او حج د عمره او حج دوانه په یو احرام کې کړی دي نو دی وجنه ټول د پیغمبر دا عمل نه استدلال کوي کچا قران ته افضل ویلې دي نو د نبی له صلوات و سلام د حج اغه اخرین حالت ته کتلې دي چا چې تمتع کړی دا نو اغي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم مطابق چې پیغمبر اغي ته ویل چې تاسو د خپل احرام د حج د په عمره باندې بدل کړي نو په دې باب کې امام بخاری دا درې خو د حج اقسام ذکر کړي یو سلورم قسم هم ذکر کړي چې آیا فسخ د حج دا په عمره باندې دا جایز ده او کنه مثلا یو سړی د میقات نه ده د حج نیت یې وتړه قرباني و سره شته دی نه که قرباني و سره وه بیا خو ټیک ده بیا خو حج او عمره دا په یو احرام کې وکي خو که قرباني و سره نه ونو آیا دا د خپل حج دا په عمره باندې بدلولی شي چې اول عمره وکي او به دا غي نه بعد بیا حج وکي او به په اخر کې د مشکر د قرباني په شکل کې هغه به ورکی نو په دې باب کې فقها وی چې دا عمل صرف د صحابه سره خاصو د هغه وخت سره خاصو البته اوس جایز نه ده خ حج افراد حج تمتع او دارنګ حج قران خ افراد هغه دادی چې یو سړی د میقات نه او قران څنګه په دغه آیت کې ذکر کوي آیت نمبر 196 سورۃ البقره کې چې ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چې حج افراد دا چې کم د د میقات نه دننه خلق دي خوا کاغه د د حدود حرم باشندگان دي او کاغه د حل باشندگان دي خو چې کم د میقات نه دننه دي نو اغیم حج افراد کولی شي او چې د میقات نه بهر کم ته چې آفاقی ویل کیږي لکه منګه نو منګه هم ځان لا حج افراد اغه من کولی شو مثلا یو سړی د میقات نه بهر هغه را روان دی او د حج ورځي هغه رالی نو د سیم یو سړی کولی شي چې هغه د د میقات نه ځان له د حج لبیک بحجتن صرف د حج نیت داغي تلبیه وي او د را روان شي نو کچرتا د حج ورځي د حج بالکل اتم ذوالحجه هغه شروع شو او د ډایرک مینا تراغه نو یعنی د سره بالکل وخت نشته چې د لاړ شي حرم ته او په غزه کې طواف قدوم وغیرہ غو کی ځکه د صرف د د حج احرام تړلې دی د حج نیت کړي دی نو په د باندې خو عمره شته دی نه خو بهر حال ک دی راغی د حج د ایامو نه ورځ نیمه مخ کی نو دی به په حرم کي به دی طواف قدوم وکړي، طواف قدوم لکه دا د ده لپاره داسي ده لکه تحية المسجد، طواف قدوم به وکړي او دی به بيا راشي او دی به کوم چي هغه افعال د حج دي هغه به دی وکړي او په ده باندې قرباني هغه شته دی نه قرباني پې د دې وجې نه نشته چې دا قرباني دا دم شکر دی او چا چې څنګه چې مخکې به د روایت کې براشي د عبد الله ابن عباس چې یو سړی دا دوانه عبادتونه دا په یو سفر کې یو ځای کړل عمره مو کړه او حج مو کو نو قربانی پاغه بانی به تورې د می شکر دا په واجب ده او دا په لازمه ده حج تمتع دا دی چې د میقات نه یو سړی اول د عمره احرام وتړي او د راشي عمره وکي لومبه د طواف وکي او طواف نه بعد د سعی وکي او د سعی نه بعد د سرخري نو د ده دپاره هر څه حلال شو، بیا چې کله اتم ذوالحجه راله نو بیا به د هغې نه د حج احرام د خپل بلډنګ نه بس همغه ځای نه یا د حرم نه د هغې نه به وتړي او دی به منا ته لاړ شي بس بیا به هلته افعال د حج هغه پوره کړي. او قران دا دی چې یو سړی د میقات نه د د لبیک بحجه و عمره که په یو لفظ کی وی که دسی وی چی لبیک بحجه او ورپسی بیا دا وی چی لبیک بعمره دواړه ووایی نو دی به په دغه حال کی راشی نو بیا په قارن کی په قران کی یو خو دغه اختلاف دی چی په قران کی بعضی علماء وایی چی مسنون قران دغه دی چی یو سړی د میقات نه ځان سره قربانی هغه را روانه کی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان سره قربانی را اوسته وا نو قران که حقیقتا دغه قران دی چی یو سړی د میقات نه ځان سره قربانی را اوسته وی د چې بیا راشي او بازی وی چې نه که هلته نیت وکړي او د هغه ځای نه را روان شي او دلته په منا کې به د تا قرباني ملاو شو بد دغم کافی ده خو که د نبی علی سلام سنت طریقې ته ګورو کوم چې د حدیث مطابق د نو هغه دا ده چې یو سړی د میقات نزان سره قرباني هغه راولي څنګه چې پیغمبر صحابه کرامو تم ویلو چا چې قرباني نه دراوستي ورنه کدا سیوا نو صحابه کرامو پاغي باندې به هغه د حج اغنیت هغه به عمره ته پنوې تبديل کړي ځکه یې سره قرباني ونه نو د دې وجه ناغي بیا غا حج هغه عمره ته بدل ک نو یو خدغه دا بل دا چي قارن کله راشي نو دی به چي دا کوم طواف کوي نو بیا احناف د هغوی په نیز باندي په قارن باندي د عمرې ځان له طواف او ځان له سعی ده او په د د د حج چې دنو هغه ځان له طواف طواف زیارت او داغې نه بعد بم سعی کوي عند الاحناف په قارن باندې دو طوافه او دو سعی دي یو طواف او سعی د عمرې د پاره او یو طواف او سعی دا د حج د پاره د ائمو ثلاثو په نسبانی قارن په د باندې یو طواف او یو سعی دا یو طواف یعنی طواف زیارت به دغه یو طواف زیارت دا د د پاره د د عمرې قائم مقامم دی او دای د حجم دی او مثلا قارن راغې د میقات نه احرام وتړه د حج او د عمرې د دوانو د راغې مکی ته نو دی چې کم طواف کوي دا د د لپاره طواف قدوم دی طواف قدوم یعنی دا په منزله د د تحیت المسجد وی یعنی د حرم تراغه بد دا صرف یو مسنون یو نفلی طواف ته دی به وکي خو اوس که داغې نه بعد د سعی وکړه نو د ائمه ثلاثو په نیز باندې بعد کې به د طواف زیارت نه بعد سعی تاجت نشته بلکې بس یو طواف او یو سعی ده هر چې د غړومبنې طواف هغه خو طواف قدوم دی داغي یعنی د حج قران سره څه تعلق نشته او احناف وی چې قارن راغې نو دی باول که طواف قدوم کوي طواف قدوم بو کی کم چې هغه یو نفلی طواف دی خداغي نه بعد به د عمره ځان له طواف کوي او سعی به ځان له کوي او به به دغه حالت د احرام کې دی وی نو چې په دې احرام کې د حج مو کو نو په لسم ذوالحجه باندې به دی راشي نو دی به طواف زیارت هم وکړي او د طواف زیارت نه بعد به بیا د حج هغه سعی هغه هم وکړي او دی به هم قرباني هغه ورکوي نو په دې طریقه باندې خا په حالت د احرام کې د دې نمخ کې هم بار بار په ابواب کې هغه تیر شو خو په حالت د احرام کې یو سړی به د کوم امور نه اجتناب کوي نو قران خدا وی چې فلا رفسا نو رفس او داغي چې کوم دواعی دي داغي چې کوم اسباب دي مثلا خکلول دارنګي خزه ځان ترا جوختول دغه د دین علاوه منګ په درس کې ویلي چی دی هغه ده د رفث او د جماع او د شهوت خبری دی په عام مجلس کی هم نشی کولی او د ښځی سره هم نشی کولی دارنګه سر به نه خرئی د بدن د کمی حصی نه به یخته وغیره دا نه اخلی نوکان وغیره به دی نه کټ کئی او کم چې ګنډلې شوی کپړه دا ګنډلې شوی کپړه چې هغه یو اندام د پاره جوړي لکه دی باغا ناچي دارنګ سر بنه پټي خوشبو وغیرہ بنه لګي او قران چې کوم سوره مائده کې ذکر کوي خکار به هم نه کوي بلکې په خکار به دلالت هم نه کوي چاته به خایم نه چې هغه د خکار دی غیر محل الصید وانتم حرم او دایمو سلاسو په نسبانی په حالت د احرام کی د نکام نشی کولی اگر چې احناف هغه سره دا نه مني نو تقریبا دغه اته لس چې کوم د احرام چې کوم ممنوعات دي نو دغه ټولو نه د دینه بده ځان ساتي نو په دې باب کې دا د حج اقسام دا ذکر کوي او نور به په دې احادیثو کې د دې وضاحت هغه راشي حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضی الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلی الله علیه وسلم موږ د الله د پیغمبر سره روت حج لا حجۃ الوداع دی ولا نرى الا انه الحج پدې کې عائشه په عربو کې چې کومه طریقه غ خوره ده ناغي ته اشاره کوي ولا نرى او زمنګ دا خیال نو مګر هم دا و چې دا خو حج دی ځکه په عربو کې د حج غ تصور چې کوم د ابراهیم علی السلام نه را روانو نو څنګه چې مشرکانو داغه غ عقیده پرخي وا نو دارنګ په حج کې هم اغي کافی هغه چې کوم بدعات او غیر ادن نه کړیو یو دا غلطو طریقو نه داوا چې په دې میاشتو کې چې یو سړی هغه اراده د حج لري نو هغه به بیا عمره نه کوله یو خدا دا چې یو سړی لکه دا خبره د سی ټیک نه ده چې مثلا په دې میاشتو کې به یو تن عمره نه کوله ځکه نبی له سلام چې د دین علاوه دلته برام شي په دې روایت کې پیغمبر سلور عمرې کړې دي نو هغه زیاتره هم په دې اشهر الحج کې کړي دي په میاشتو د حج کې کړي دي نو کچرته دغه ناروا وي یعنی نو عربو په دې باندې اعتراض کړي وي واغي اعتراض نه دی کړي ځکه د نبی له صلوات و سلام په هغه وخت کې حج فرضیت هم نو راغله په اسلام کې او پیغمبر ارادم د حج نه و نو د دې وجنا ځان له عمره کې یو سړی به کول هغه به کولې شو ها په هغه چا باندې به لکه بد ویلی چې څوک اراده د حج لري نو په اشهر الحج کې په میاشتو د حج کې به عمره باغو سره نه جمع کوله نو عائشه وی چې ولا نرا الا انه الحج او زمنګ دا خیال نو مګروم دا چې دا خو حج دی او ټول خلق به د حج احرام چي فلما قدمنا هر کله چې منګه بیت الله ترالو مکی ترالو نو تطوفنا بالبيت نو عائشه خو په خپل حایزه ده نو دا څنګه وی چې منګه طواف کو د بیت الله مقصد دا دی هغه د نورو صحابه هغه حال ذکر کړي هر کله چې مونږ مکې ته رالو تطوفنا بالبيت نو مونږ طواف وکړ د بیت الله یعنی صحابه کرام وکړو فامر النبي صلی الله علیه وسلم من نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ هغه چاته هغه صحابه او ته لم یکن ساق الهدیه چې اغي نه دراوستي د ځان سره قرباني ساق الحدیه یعنی نه د زغلول قربانی ځان سره په لارا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غی ته حکم کو چې ان یحل چې غی د ځان حلال کی مطلب دا دی چې غی دی غد حج حرام هغه په عمره باندې بدل کی زکای سره قربانی غشته دینه قالت عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای فحستو نو زه بیمار شوم زما بیماری رااله فلم اطف بالبیت نو ما خود بیت الله طواف نکړې شو فلما كانت ليله الحسبه هر کله چې هغه د د د محصب شپه وه ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د محصب په مقام کی کله چې حج پوره شو په دیارلسم تاریخ باندې او نبی علیه الصلاة والسلام مدینی طرف ته روان شو نو عائشه د هغه شپې ذکر کوي هر کله او دا غسوار لسم د ذوالحجه وا هر کله چې د محسب اغشپه وا د حسبی اغشپه وا په محسب کې په وادي محسب کې نو قالت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د الله پیغمبر ته وویل چې اې د الله رسوله يرجع الناس بعمره وحجه خلق به په عمره او حج دوانو سره واپس شي چې په یو سفر کې اغي دوانه عبادت وکړل وارجع انا بحجه او زه به واپس شم مدینه ته صرف د حج سره ما عمره نه کړه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وما تفتی لیالی قدمنا مکه خا او تا طواف نه کو ځکه نه عام طور باندې کې یو زنانه داغي بیماری راشي نو ضروری نه دی چې کینی خاوند خامخه داغي دی یو یو لمحي او بيد پیغمبر سره د دلاک د بر صحابه دي او یعنی یو ګڼ تعداد دی بیبیانی مسره ټولی دي نبی علیہ السلام هغه ته وی چې تا طواف نه کړ د بیت الله یعنی عمره دی نه کړه لیالی په هغه شپو کې قدم نه مکه چې موږ مکی ته را رسیدلیو په هغه وخت کې تاو نه کړل نو قلتو عائشه ته وی چې نه زه خو نوم پاک شي وی چې ما کړې وي قال نبی له صلوات والسلام تو فرمایل زه خزټیک تا فذهبي مع اخي کی زه اوس لاړ چې د خپل رور سره عبدالرحمن ابن ابي بکر سره ال تنعیم تنعیم تا اوس هلته مسجد عائشه دی نو فاهلی بعمره نو د هغه زینه د عمرې هغه احرام هغه واچوا او عمره وکا او ثم موعدک کذا وکذا او بیا ستا وعده ما سره غفلانې فلانې زیدې یعنی زه به د تفلانی زې کې انتظار کوم تاسو بیا ال تراشی فقالت صفیه خو اوسغه بل بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها اغوي چې ما اورانی الا حابستهم کله چې دلته د حج ایام هغه پوره شو دیار لسم ذوالحجه نو هغه په هغه ورځ باندې هغه ته بیماری رااله هغه بیمار شوه نو کله چې حاجی هغه واپس راځی نو په ده باندې طواف وداع دا په واجب دی طواف وداع یعنی کم چې هغه د رخصتۍ طواف دی هغه په حاجی باندې په معتمر باندې نشتا په حاجی باندې ضروری دی نو دی هغه طواف وداع نه دی کړي نو قالت صفیه صفیه رضی الله تعالی عنها وی چې ما اورانی الا حابستهم زنوی نمزان مگر دا چې زبا ودرون کیما دا قافله دا پیغمبر او قافله یعنی ما طواف وداع نه دی کړی او زما خیال دا دی چې اوس دی زما د وجه نه ودریږي او روان نشي نو قال نبی له صلوات والسلام چې ما هغه ته ویلي نو نبی له صلوات والسلام څنګه چې عام تور باندې منګه لکه باز اوقات د مینې نه یو خبره کو نو خاوند خپل خزي تم دغه کې پیغمبر صدا سي نه د چګینی داغه د خلینه یا داسي الفاظ نه روزي چې هغه بازي د مینی الفاظ وی او په ظاهر باندې هغه داسې د خیرو غونتی لګي خو لیکن لکه عرب هر معاشره او په هر قبیله کې د غالفاظ د غجب مطابق هغه استعمالیږي نبی له صلوات و سلام فرمایل عقرا حلقه یعنی مقصد دا د حلقه حلق ته اشاره شوه یعنی حلال شي یا دا معنا چی مړه شي په دې انداز کې یعنی مراد د دین ادا ده چې بس په پمرې دی چاړه راخکل شي خو لیکن د دین هغه حقیقت مراد نه دی عرب داسې الفاظ استعمالي عقر حلقه په ظاهر یعنی مړه شي او او ما تفتی یوم النحر دا طواف د وداع چې دی نو دا دی د قربانۍ په هغه ورځ خو د دې نه مراد هغه طواف زیارت دی او اما تفتی یوم النحر چې آیا تا طواف نه دی کړی طواف زیارت کوم چې هغه فرضي طواف دی یوم النحر د قربانۍ په ورځ باندې تا هغه نه دی کړی؟ قالت نو دا ورته وایي چې قلت ما وویلې بلا بېشکه هغه خو مې کړی دی نو قال نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وفرمایل لا باس نو به د دې بل طواف د دې ضرورت نشته د طواف وداع ځکه د حایزې د پاره چې کله دا ملک ته واپس راځي خپل علاقې ته واپس راځي نو پاغي باندې طواف وداع دا معاف دی لا باس به هیڅ باک نشته کتا طواف وداع نه دی کړی انفری زچ زو قالت عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین عائشه فرمایي فلقی فلقی النبی صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره ملاو شو یعنی منګه ملاو شو چې کله دی عمره وکړه وهو مسعد من مکه او نبی له صلوات و سلام اغا راختون کې یو د مکینا ځکه مکه ټول غرونه او په هغه وخت کې او هغه راختون کې یو د مکینا وانا منهبتتن علیها او زور کوزیدون کیوما هغه طرف ته یا انا مسعدتن زه خاتون کیوم داسې په لوړه باندې او هو منهبت منها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه را کوزیدون کیو مقصد دا دی چې یو مقام یاد کړو چې ته ال تبراشی بس هغه ځکه با ملاو شو او دا غزې نه به مخ کیزو نو عائشه دغه خبره ذکر کړي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروه ابن الزبير عن عائشه رضی الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم عام حجۃ الوداع موږ د نبی له صلوات و سلام سره د حجۃ الوداع په کال باندې وروتو فمننا من اهل بعمره نو بازي زمنګ نه اغه او چې اغه خا تلبیه ویلې وا احرام تړلې او د عمره بازو صرف د عمره احرام هغه تړلی وو ځکه بعضی خلک داسی وو چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی دا غینه دا مسله داس د کړي وا اغي په پویو نو اغي صرف د عمرې احرام تړلیو ومننا من اهل او عام طور باندې تصور امدادي چې په دې ورځو کې سړی صرف حج کولی شي نو بعضی چې کوم داسې پویو او د پیغمبر نه اغي ځان په هکړیو د شریعت په غ مزاج باندې ځکه ټولو کې د ټولو په فهم کې فرق وي نو بعضی د حج او د عمره د دوانو بعضو صرف د حج او د افراد زیاتو فمننا من اهل بعمره بعضی زمنګ ناغو چې اغي احرام د عمره تړلیو ځکه چې دا فرق بنده ونه کړي نو بیا دغه روایات د دې منځ کې هغه اشتباه هغه پاتې کیږي بعضی هغه و چې هغه احرام تړلی او د عمرې کوم چې پیغمبر ته نږدې خلکو او هغه ځان په مسله باندې پوه کړو ومننا من اهل بحج وعمره او بعضی هغه و چې هغه احرام د حج او د عمرې د دوانو تړلی ومنا من اهل بالحج او باز زمنګ نه هغه څوک چې هغه احرام یوازې د حج تړلیو ځکه په عربو کې زیاتره هم دغه خبره ډیره مشهوره و چې په دې ورځو کې یو سړی به صرف حج کوي عمره څنګه چې د رستو روایت کې راځي چې دا باغی ګناه ګڼله واهل رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحج او نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام تلبیه ویلی وه پیغمبر علیه السلام بالحج د حج په ابتدا کی د دې وجه نه کم صحابه کرام چې هغه وی چې نبی علیه السلام حج افراد کړي دي نو هغه د پیغمبر دی ابتدایي نیت ته ګوري واهل رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحج او نبی علیه الصلاۃ والسلام تلبیه د حج ویلی و په ابتدا کې خو لیکن پیغمبر سره بات کی بیا هغه د عمرې غنیت هغه ملاو کړو فمن فاما من اهل بالحج نو چا چې صرف د حج تلبیه ویلې و د حج احرام تړلو او دارنګي قرباني مر سره وا او جمع الحج والعمره او یا چا چې جمع کړي حج او عمره او غي سرم قرباني وا نو لم يحلوا نو اغي ځان حلال نک په عمره باندې حتا کان یوم النحر تر دې چې د د قربانۍ په ورځ باندې په يوم النحر باندې په لسم ذوالحجه باندې هغوی په يو ځل باندې هغوی د احرام نه ووتل حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان مروان بن الحكم قال مروان بن الحكم داغه د بنو امیه نه دی امام بخاری د دنه روایت داسې بازي نیمځه کې اغستی دي او امام مسلم کوم چې د امام بخاری هم عصر هم دی شاګرد هم دی نو امام مسلم د دنه روایت هغه نه دی اغسته دی وجنه بعضی علما په امام بخاری باندې بعضی ځایونو کی مخکینو علما هم لکه تعذیب التعذیب کی یا په تعذیب الکمال کی د علماو ذکر کړي چې بعضی علما به په امام بخاری باندې داسې یو حلقه غونتی تنقیدم کو چې لکه دی د داسې حاکمانو بعضی روایت یې اغستی دي چې هغه ظلمونه کړي دي لکه مروان غونتی کس عن مروان ابن الحکم مروان ابن الحکم هغه وی شهدت عثمان و عليا رضی الله عنهما زه د عثمان او د علی رضی الله تعالی عنهما مجلس ته حاضر شوم عثمان چې نو ينها عن المتعه د بمنه کوله د حج تمتعنا څنګه چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا غ رائے وا او دا غي مصلحت هغه منګ ویلو چې اصل کې د دې خلفا د دې مصلحت په دې کې دا و چې چونکی هغه خلکو ته سپابندی ونه نو یو سړی چې هغه لکه حج لرازی عمره لبه ځان لرازی چې بیت الله پی آبادی بیت الله پی آبادی او کالو سر اوس که مثلا یو سړی په یو سفر کې حج او عمره دواړه وکي نو بيا به لکه داغه دوباره نيت ني د مسلمانانو تعداد هم کم دی او هغوي بيت الله هم ابادول غواړي نو ددي خلفاؤ نيت دا وو عثمان چي وو نو ده به منع کوله مصلحتا عن المتعة د حج تمتع نه لکه د عمر رضي الله تعالی عنه په شان. وان یجمع بینهما او دارنګي چې یو سړی جمع کی دا دواړه یعنی حج او عمره دواړه په حج قران کې د تمتع نه به منع کول او د قران کې ځکه قران کې دا دواړه عبادت په یو احرام کې کی کیږي او په تمتع کې په دوه احرامونو کې فلما را علی خو یعنی صحابه کرام داغي حق پرستی مخی چې کم صحابه کرام لکه هغه د دې رعایه او رعیتو نو هغه لکه د دې خلفاو دا چې کم دا مصلحتن احکام دي نو د دې تابعداري نه د ځکه دا د پیغمبر سنت طریقه نه و ټیک ته داغي مصلحت په خپل ځای باندې فلما را علی هر کله چې علی رضی الله تعالی عنہ د داولی دل چې دی خو منع کوي اگر چې مصلحتن کوي لیکن اهل بهما علی رضی الله تعالی عنہ احرام په دې دوانو وتړه مطلب دا دی چې حج او عمره دوانه کړی دي په يو موقع کي او ويلي دي يا حج قران يې کړی دی لبيک بعمره وحج چې الله زه حاضر يم په عمري او حج دواړو سره قال علي رضي الله تعالی عنه به ویلي ما كنت لادع سنت النبي صلی الله علیه وسلم لقول احد زه د الله د پیغمبر سنت د چا د وینا د وجه نه نشم پرې خو دی نو چې یو صحابي هغه د خلیفہ راشد داغه عمل هغه نه شي اغستی د پیغمبر د سنت نه چې یو شی ثابت شي نو د یو خلیفه راشد قول نه علی نو دی وجنه په دې باب کې په کار دا ده چې د پیغمبر سنت د تراغه او هغه ثابت شو نو پای کې بیا تعویلات او دغه سيزونو تاجت نشتا ټیک ته د په صحابه باندې د امت په علماو باندې د بنده خ ګمان وی خو لیکن په دلیل سره په ادب سره داغي هغه احترام به په خپل ځای لیکن چې د پیغمبر سنت ثابت شو په کار دا چې بنده پاغي باندې عمل وکي دغه د صحابه مزاج دی دغه د حدیث مزاج دی حدثنا موسی بن اسماعیل د دیو جنا حضرت شیخ القرآن هغه چې اکثر هغه شعر وای چې چې نیست حجت هیڅ قول پنج پیر او قول احمد فعل احمد را بگیر د پنځپیر قول هغه حجت نه دی بلکې قول د احمد فعل د احمد هغه ونیسا حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه پدې کې د عربو د جاهلیت هغه طریقه چې چا به اراده د حج لرله نو هغه به په اشهر الحج کې عمره به نه کولا او دارنګ عربو کې نسیه څنګه چې سوره توبه کې هغه راځي انما النسی او زیاده فی الكفر پایت نمبر 37 36 37 کې هغه ذکر کړي نو په عربو کې دغه غلطه طریقه وا په دې روایت کې هغه ذکر کړي عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كانوا يرون عرب با داغي طریقه داوا چې ان العمره فی اشهر الحج چې عمره کول خو لیکن په دې ځکه هغه شرط به سره دا دا کې چې عمره کول د هغه چا د پاره ان العمره لمن کان یرید الحج چې عمره کول د هغه چا د پاره چې هغه د د حج اراده لري فی اشهر الحج په میاشتو د حج کې من افجر الفجوری دا د داغه غټو ګناهونو نه دی فل ارض په ځمکه کې دا په عربو کې دا یو بدعت دا شروع شوی وو ويجعلون المحرم سفرا دا غنسیه وا او غیب ګرځاو محرم به سفر او سفر نه به محرم جوړ ک دسی یو شاعری جوړه کړې وا اذا برأت دبر دبر اصل کې د اوخ شاته وي د اوخ شاته وي نو اوخان چې بکلا لکه حج لراتلل نو خامخا دی باندې چې کومه کی جاوه د پاسه پرتی داغي سره د دا غشا هغه زخمی شي اثر د خپو قدمونو او نشاناتو ته وایي نو دوی به دا ویلي چې کله د اوښ د شا زخمونه هغه جوړ شي، براءت دبر، کله چې د اوښ د شا زخمونه هغه جوړ شي مطلب دا دی چې اوښان دمه وکړي، وعفی الاثر، او د د حاجیانو د قدمونو نشانات هغه مټاو شي، یعنی د حج په ایامو کی په اشهر الحج کی بلا شی حاجیان هغه حج لراغلی نو چې کله هغه قدمونه هغه میټاو شي یعنی هغه اثرات او نخې نخانی هغه ختم شي ون سلخ سفر او د سفر میاش هغه تیر شي ذوالحجه کې حج کیده نو د ذوالحجې نه بعد محرم هم تیر شو او سفر هم تیر شو یعنی خو دو درې میاشتې تیر شي نو حلت العمرة لمن اعتمر نو بیا جایزه د عمره د هغه چا دپاره چې هغه عمره کول غواړي دا شعر یې جوړ کړی و قدم النبی صلی الله علیه وسلم واصحابه نبی علیه الصلاة والسلام راغی او د پیغمبر صحابه صبیحة رابعة په هغه سبا د په هغه سحر د د سلورم ذل حجه بانی محلین بالحج په داسې حال کې چې هغه تلبیه ویونکي او د حج نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فامرهم ان يجعلوها عمره پیغمبر صحابه ته حکم وکړ چې اغي دا حج وګرځي عمرتن عمره یعنی بدلی کی په عمره باندې چې د عربو دا طریقه دا رسم دا مات شي فتعاظم ذلك عندهم نو هغه خلکو دا د خبره ډیره لوی او غنله مطلب دا دی ډیره ګرانه پیراله او ډیره عجیبه او غنله نو فقالو وی ویلی یا رسول الله دا الله پیغمبر ای الحل یعنی څنګه ځان حلال کو مطلب دا دی دا سی نیمچا او کنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل حل کله پورا پورا ځان حلال کی مطلب دا دی سرونه اخره دا غینه بعد خوشبو زنانا دا هر سستاسو د پاره جایز دی به چې کله ایام د حج راشي نو په هغه وخت کې به بیا د حج هغه احرام هغه به اچوي حل کله د عربو هغه طریقه هغه ما تکړه د صبیحه ترابعتنا یعنی پاغس د سبا او سحر د د سلورم ذوالحجه باندې دوی چونکی هغه مکی ته داخل شویو نو په غزه کې پی لکه دا نیت هغه په بدل ک هغه فسح د حج هغه په عمره سره په وکړه د دې نه بنده لکه دا اندازه اغستې شي چې په احادیثو کې یو شی هغه ثابتي نو به باقاعده هغه اوقات او هغه وختونه صحابه او داغي هغه قیدوم ذکر کړي دي د سلورم ذوالحجې داغي په سحر باندې د دې وجه نه دا کم خلک چې میلادونه دا مناوي دا رنګ کم خلک دا هر قسمه بدعات کوي خصوصا چې پای کې د اوقات او غ تعین کوي د ځان نه بعضی وختونو له تخصیص ور کوي نو دا یاد ساته دا اصل کې دی ته منګه غ بدعت زکه وایو کدا نقل وې په کار دا و چې د الله د پیغمبر نه نقل وې ځکه احادیث یو شیم نه پریدي د د بیت الخلا نه راوالی تر د د مړی د قبر پوری هغه د تګ پوری او دغه د میراث د تقسیم پوری په دې ټولو کې د ماشوم د پیدایش نه راوالی تر دغه مرګ پوری دا ټول احکام د ذکر کړی دي نو که یو سړی دومره په دې غټه خبره نه پويږي او بیا هم بدعات کوي بس الله دې پوي کی حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضی الله عنه قال دا روایت مخکې تیر شو چی موسی ابو موسی اشعری دا د یمن نه راغلی وو او نبی علیه صلات وسلام ته تپوس وکړو قربانی شته وی نشته نو وی ویل بس دا احرام دا په عمره بدل کا عمره وکاو حلال شه قدمت علی النبی صلی الله علیه وسلم زرالم د نبی علیه صلات وسلام اخوالا د یمن نه یا رسول الله حفصه وی ما ویل چې دا الله پیغمبره ما شأن الناس حلوا بعمره دا سه حال دی د خلکو چې دی خزان په عمره سره حلال کی یعنی عمره وکړه ولم تحلل انت من عمرتک او دا الله پیغمبر تاسو د خپل عمره نه ځان حلال نک مطلب طواف وغیرم د بیت الله وک لیکن احرام مونو ویست قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انی لبت راسی مخکې موږ د تلبید وضاحت کړو چې بشک ما سر کلک کړي دی یعنی هغه سر یې غوړ کړي او کلک کړي د سفر د وجنه وقلت هدی او ما هار جوړند کړي دی هدی هغه خپل قرباني ته یعنی ما داغي غاړه ته پټه چولې ده نو فلا احل ان ما ځان سره قرباني راوستي ده نو زما حج قران دی نو فلا احل نو زه تر هغه وخت پورې د احرام نه نشم وتلې تر څو چې قرباني وکما حدثنا آدم حدثنا شعبه اخبرنا ابو جمره نصر بن عمران الضبعي دا کس مخکم تیر شوی وو او منګه د د وضاحت کړیو چې دا اصل کې په فارسی باندې دا سړی خپوید او دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ داسی ترجمانو او هغه سره به او داغه نه به تنخواه غستا داغه ترجمانی ځکه ابن عباس د په بصره کې روستو زمانه کې بیا گورنر دی نو په ادب ابن عباس لا ترجمانی د د فارسی جبه نه عربی ته کوله خه اخبرنا ابو جمره نصر بن عمران الضبعی قال تمتعت ما د حج تمتع اراده وکړه فنهانی ناس نو باز خلکو زمنه کړم زکه چې عمر رضی الله تعالی عنہ د حج تمتع نه منع کړی و مصلحتا فسالت ابن عباس رضی الله عنهما نو ما د ابن عباس نه د دې فتوی ته پوسوک یعنی د دینه بنده وګوري چې د صحابه کرامو په وخت کې څنګه مزاجو سره د دینه چې خلیفہ راشد عمر ابن خطاب چې په امت کې د ابوبکر نه بعد یو افقه انسان دی پوی انسان دی لیکن بیا باوجود دا غینا چې په یو عالم باندې د هغه په فتوا باندې تسلی او تشفی هغه نه کیږي د بل نه تپوس کوي نو ما د ابن عباس نه تپوس کو نو فامرني نو ماته حکم وک چې ته بالکل کولې شي فرایت فی المنام ما خوب ولید کأن رجلا یقول لی یو سړی چې هغه ماته په خوب کې وای حج مبرور حج دی قبول دی وعمره متقبله او عمره دیم قبول ده فاخبرت ابن عباس نو ما ابن عباس ته د خپل خوب خبر ورک چې دغه سی خوب ملي دلې دي نو فقال وی ویل چې سنت او ابو القاسم دا ابو القاسم سنتم دا دی اگر چې نبی له صلوات و سلام خپل حج تمتع نه دی کړي قران یې کړي دي خو لیکن د پیغمبر چې کوم صحابو ته حکم کړي دي نو د پیغمبر سنت خو دی د ابو القاسم سنت هم دا دی ثم قال لي او به ما ته ویل چې اقم عندي چې دلته زما خوا کې اوسه یعنی مطلب ما سره ایثار شه واجعل لك سهما من مالي او زب تعالی یو برخه د خپل مال نه در کومه نه تنخوا بدل در کومه قال شعبه شعبه وی چې فقلت ما ته تاسو کو چې ولما چې دا ابن عباس ته د ځان سره ولی ایثار کړی او طالب تنخوا درکوله فقال للرؤيا التي رايت د وجه دا غ خوب نه چې ما لیدلو یعنی ما چې سره کله دا دغه کو ابن عباس هغه پوه شي چیرې دا سړی خو نیک سړی دی دا سخه خوبونه یې ني او نیک سړی دی نو زه یې د ځان سره ایسار کړم او بیا ځان له خپل ترجمان هم مقرر کړم چې یاره ته ما سره دلته اوسه او ما له به د فارسۍ نه عربۍ ته ترجماني هم کې حدثنا ابو نعیم حدثنا ابو شهاب دا ابو شهاب چې دی نو دا بل ابو شهاب یو خو ابن شهاب الزهری دی او یو ابو شهاب یو بل راوی دی حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مکه بعمره ابو شهاب وی زرا لما د متمتعا په داسې حال کې چې ما د حج تمتع اراده کړې و زرا لما مکی ته بعمره د حج تمتع کې اول عمره وی بعمره په عمره سره فدخلنا قبل تر قبل الترویه بثلاثه ایام نو مونږ را داخل شو مکې ته د یوم الترویې نه درې ورځې مخکې، یوم الترویه اتم ذوالحجې ته وایي، د هغې نه درې ورځې مخکې مونږ رالو یعنې په پنځ ذوالحجه باندې، فقال لي اناس من اهل مکه نو ماته بعضې خلکو د مکې والاو نه وویلې، یصیر الآن حجک مکیا، مکیا، اوس به وګرځي ستا حج مکیا، مکي، مطلب دا دی ته خو هم بس چې رالې عمره دې وکړه، نو چې یو سړی عمره وکړي او بیا حج ته انتظار کوي دی داسې شي لکه مکی د مکی هغه باشنده شي نو څنګه چې د مکی والا او خلک هغه صرف هغه حج افراد کوي نو اوس بستام لکه سان له حج افراد به دی وګرځي ځان له حج به دی وګرځي خه خدا و چیرې ته راغلې وي او عمره دیم کړې وي او په دغه احرام نه به وته نه او بیا دي حج هم په دغه احرام کې کړی وی نو لکه ډیر اجر به دي ګټلې وي دا خبره د اجر ده یعنی ډیر اجر به دي ګټلې وي اوس خو یسیر الان حجک مکیا وګرځید ستا حج اوس مکیا لکه د مکی په شان څنګه چې مکی غم ځان له حج کوي او عمره یعنی په مکی باندې د مخکې به د روایت کرام شي مکی چې دینو هغه صرف کوم چې د حدود حرم اوسیدونکي دي نو هغه لکه په نورو ایامو کې هغه عمره کولی شي د دې وجنه هغه صرف هغه حج کوي نو فدخلت علی عطاء نو زه عطاء ابن ابي رباح داغه خو لرالم عطاء ابن ابي رباح د ابن عباس شاګرد دی او ډیر لوی تابعی دی او د حج په دې احکامو ډېر ښه پوهېده. زه رالم عطا ابن ابي رباح له استفتيه چې زه د هغه نه د دې مسئلې تپوس وکړم چې يره جي زه خو د تمتع په نيت راغلی يم او اوس بعضې خلک دا خبره کوي که تا قران کړی وای نو ډېر اجر به دې ګټلی وی فقال وی ويلي حدثني ماته حديث بيان که حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر ابن عبد الله حج وکړ د الله د پیغمبر سره یوم ساق البدن معه پاغ ورځ چې نبی له صلوات والسلام ځان سره قرباني اغیر اوسته وا وقد اهلوا بالحج مفردا او دی خلکو دی احرام تړلی او د حج مفردن ځان لا یعنی خلکو زیاتره دلته د زیاتره خلکو، زیاتره خلکو هغوی صرف د حج هغه تلبیه او احرام هغه تړلی دی، ځکه په عربو کې طریقه هم دا را روانه وه چې په دې ورځو کې یو سړی دا به عمره هغه د حج سره نه یوځای کوي او دا من افجر الفجور، غټه ګناه ده، نو فقال لهم، نبي علیه السلام دې صحابو ته وویلي چې احلوا من احرامکم، ځان حلال کړي د خپل احرام نه به طواف البيت په طواف د بیت الله طواف کوي وبین الصفا والمروه د صفا مروه سعی وکي وقصرو او سرونه لند کي یا اخره ثم اقیموا حلالا او بیا هم دغه سی په دې حالت کې اوسي یعنی هم دغه سی حلال اوسي بغیر د احرام نه حتی اذا کان یوم الترویه تر دې پورې چې یوم الترویه یعنی اتم ذوالحجه راشي نو فاهلوا بالحج نو بیا د حج احرام وتړي د حج د پاره بزان له احرام وتړي امغه د خپل کور نه یا د حرم نه وجعلوا التي قدمتم بها متعه خا وجعل التي قدمتم بها متعه او وګرځوي خا اغا او وګرځوي اغا احرام قدمتم بها چې تاسو پاغي سره د مکی تراغلی یي متعتن نو هغه متعین حج تمتع ګرځوي تاسو صرف د حج نیت کړیو خو لیکن هغه تاسو په عمرې سره هغه بدل کړئ، وجعلوا التي قدمتم بها متعة خه او وګرځوئ هغه احرام چې تاسو راغلي وي په هغې سره مکې ته متعة نو هغه حج تمتع وګرځوئ نو جابر ابن عبدالله د هغه روایت یې ورته په دلیل کې پیش کړ نو فقالو صحابه ورته وویل چې کیف نجعلها متعه ای د الله پیغمبره مونږه دا حج او دا احرام څنګه حج تمتع ته واړو یعنی عمره وکو وقد سمین الحج او مونږ خو چې را روان شویو نو مونږ خو د حج نوم غستیو یعنی مونږ خو نیت د حج کړیو نو اوس هغه مونږه عمره ته څنګه بدل کو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل افعلوا ما امرتکم او که هغه چې زه ته حکم کومه فلولا انی سقط الهدیه کمام د ځان سره قربانی نه وی راوسته د د مدینې نه د ذوالحلیفه د میقات نه لفعلت مثل الذي امرتكم نو ما بم هغه شان کړي وې څنګه چې تاسو ته حکم کوم یعنی زبم ما بم حج تمتع کړي وې خو زه خو چې د احرام نه نو زمد صرف د دی وجنه چې ما سره قرباني ده یا چې کوم صحابه سره قرباني ده ولکن لا يحل مني حرام لیکن نه حلالي کې زما د پاره غ ممنوع سيزونه د احرام چې کوم په احرام کې من دي چې هغه بیبي ته نزدېکت ته دارنګي خوشبو و غیره حتی یبلغ الحدی محله تر دې پوري چې قرباني هغه خپل ځای ته ورسی او هغه بال رسی چې په لسم ذل حجه باندې منګه دا شیطان ولو او دا غې نه بعد به دا کیږي ابو عبد الله البخاری وی ابو شهاب چې په دې حدیث کې کوم راوی دی ليس له حدیث مسند الا هذا نشته دی داغه حدیث مرفوع مگر صرف هم دا یو روایت دی یعنی داغه هم دا یو روایت حدیث مرفوع داشته نور روایت به علی او عثمان هغوی اختلاف وکړ، وهما بعصفان او دوی د عصفان په علاقه کې وو، فی المتعة په حج تمتع کې یې اختلاف وکړ، چې عثمان هم لکه د عمر رضی الله تعالی عنه په شان مصلحتا دا خبره کوله او علی سره اختلاف وکړ چې نه، فقال علی نو علی ورته وویل، ما ترید الا ان تنهی عن امر چې ته اراده نه لرې مګر د دې خبرې چې ته منع کې خلق ته هغه کار نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دي نو نبی علیہ السلام خو حج تمتع نه دی کړي هغه حج قران کړي دي خو اصل کې د پیغمبر قول چې پیغمبر یو ځل یو قول وکړي چې دا سې وکړي نو بیا هغه د پیغمبر عمل دی نو دلته بعضی الفاظ نشتا نو عثمان ته ویلی چې دعني عنك بس ما پریدا یعنی زه چې کوم خبره کوم زه په یو نیت باندې خبره کوم او په دې کې بحث نکو دعنی انکا فلما را ذالک هر فلما را ذالک علی هر کله چې علی رضی الله تعالی عنہ بد دا خبره ولیدل چې را عثمان بس هغه نه غواړي چې را په دې خبره کې موږ باسو کو یا اختلاف کو نو اهل بهما جميعا نو علی رضی الله تعالی عنه په خپل په حج او په عمره د دواړو نیت وکړ او احرام یې وتړه باب من لبا بالحج وسماه یو سړی چې هغه د د حج تلبیه وی وسماه او نوم یې اخلي یعنی کوم وخت کې چې د احرام وتړي نو دی بسوي نو کې یو سړی هغه د حج او عمرې دواړو لراځي قران کوي لبیک بحجه و عمره یو سړی چې عمرې لراځي لبیک بعمره یو سړی چې حج لراځي لبیک بحجه نو امام بخاری په دې باندې چې باقاعده تعین بکئی باب من لبا بالحج سوک چې هغه تلبیه د حج وی وسماه او باقاعده مسما کی حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید عن ایوب قال سمعت مجاهدا یقول مجاهد تابعین ما واوریدل حدثنا جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قدمنا مع رسول الله سلام ونحن نقول موږ د الله د پیغمبر سره رالو ونحن نقول او موږ دا ویلي په دا صرف یو ځل ویل دی په ابتدا کې لبیک اللهم لبیک بالحج چې الله زستا دربار کې حاضر ما بالحج په حج سره فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موږ ته د الله پیغمبر حکم وکړ چې چا سره قرباني نشتا نو فجعلناها عمره نو موږ هغه عمره کې بدل ک باب التمتع علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تمتع د نبی له صلوات و سلام په زمانه کې امام بخاری دا باب ذکر تړي چې حضرت عمر او عثمان او دې صحابه وو نو دې مصلحتن یو خبره کوله خو تمتع د نبی علی السلام په زمانه کې شته حدثنا دې کې د بل صحابي قول ذکر کړي چې اغم لکه اختلاف کړي دي چې تاسو دا مصلحتن دا خبره کوي لیکن منګه د پیغمبر سنت اغه نشو پرې خو دي حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا حمام عن قتاده قال حدثني مطرف عن عمران عمران ابن حسين مراد دي قال امرار ابن حسین وی چې منګه حج تمتع کړو د نبی له صلوات و سلام په زمانه کې او قران هم نازل شوه دی ځکه قران وی فمن تمتع بالعمره الى الحج نو داغینه حج تمتع او قران دواړه مراد دي قال رجل برأيه ما شاء او یو سړی یعنی تعریض به کو اشارتن به عثمان علی رضی د عمر رضی الله تعالی عنہ دا به مرادو او یو تن خبره کوي د خپل رائے نه یعنی خپل رائے اگر چې هغه مصلحتن یو خبره کوي لیکن رائے خو دا او یو تن خبره کوي د خپل رائے نه هغه څه چې داغه خوښ شي نو مونږ د هغه د رای او د هغه د یو فیصلې د وجې نه مونږ د الله د پیغمبر سنت هغه نه شو پرېښودی. باب قول الله تعالی ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام ذالک کی اشاره څنګه چې موږ په قران کې وایو چې تمتع او قران ته د چې د حج تمتع او قران لمن د هغه چا د پاره دی لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چې نوی اوسیدونکو داغه یعنی نوی هغه بال بچ د هغه اوسیدونکي د مسجد حرام یعنی کوم چې د میقات نه بهر دي آفاقیان دي او حاضر المسجد الحرام کوم چې د میقات نه دننه په حل او په حرم کې اوسیدونکي خلک دي هغه ته مراد دي دا نو اغي به صرف حج افراد کوي او آفاقیان درې وانه کول شي افراد تمتع او قران درې وانه کول شي البته د غوی چې دینو او د دې اصل حکمت دا دی چې کم د لری خلک بار نه خلک راځي نو دوی ته لکه بار بار عمره د عمرې د پاره ځان له سفر ګران دی نو دی وجه نه شریعت ته وي به تاسو په یو سفر کې حج او عمره دواړه وکي او کم چې هغه حدود حرم کې دن نه اوسېږي نو داغي د پاره عمره په کال کې هر وخت هغه ممکن ده د دې وجه نه غي ته وي چې تاسو پس حج افراد وکي وقال ابو کامل فضيل بن حسين البصري حدثنا ابو معشر البراء حدثنا عثمان بن غياس عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس نه تپوسو شو انه سئل عن متعه الحج د دنه تپوسو کړي شو د حج تمتع بارک نو فقال ابن عباس توي اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم چي احرام وتړه مهاجرینو او انصارو او د نبي علیه الصلوة والسلام بي بیانو په حجة الوداع کي او موږ هم احرام وتړه فلما قدمنا مکه هر کله چې موږ مکې ته رالو او دا چار ذوالحجه باندې سبیحة رابعة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د الله پیغمبر فرمایل چې اجعلوا اهلالکم بالحج عمره چې وګرځوي هغه خپل احرامونه د حج په عمره سره بدل کړي عمره کې بدل کوي یعنی حج تمتع کوي ها الا من قلد الهدیه مگر هغه چا چې ځان سره قرباني راوستي ده او قرباني غاړي ته هغه پټه چولې ده نو هغه دی نه نه حلاليږي یعنی هغه دی حج قرانو کی طفنا بالبيت منګه طواف د بیت الله وک په عمره کی وبالصفا والمروه منګه د صفا مروه سعی وکړه واتینا النساء حالانکه ابن عباس خو په خپله ماشوم دی خو دلته څنګه چې مخکې هغه عائشی ویلو چې تطوفن البیت حالانکه هغه حایزه وه خو دلته واتین النساء د صحابو حال ذکر کوي او منګ را, را رالو زنانو ته یعنی زنانه د صحابو د پاره حلال شوي ولبسن ثياب او منګه غ غندلې جامې اغم واغوستي وقال وی ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام من قلد الهدیه چا چې د ځان سره قرباني راوستي ده نو هغه د نه حلاليږي نو نه حلاليږي داغه د پاره یو شی هم کم چې هغه احرام کې من دي حتا يبلغ الهدي محله تر دې چې قرباني غزې د حلالي ته ورسي او هغه په لسم ذل حجبانی چې کله رمیو کی نو هغه بکیږي ثم امرنا عشیه الترویه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته د یوم الترویه په ماخام باندې ویلي نو آرز الحجین مطلب یو ورځ مخ کی چې کوم ماخام په هغه ماخام ځکه چې د اسلامی تاریخ کې ورس چې دنو دا د د ماخام نه شروع شي نو مونږ ته په دغه ماخام باندې ویلي چې انه الا بالحج چې اوس مونږ کوم کسانو چې عمره کړې وه او حج تمتع کې هغه احرام په عمرې تبدیل کړي او عمره کړې وه نو مونږ ته بیا په هغه ماخام ویل چې مونږ اوس د حج احرام هغه واچو فاذا فرغنا من المناسک نو بس کله چې مونږ فارغ شو د افعال د حج نه نو جئنا بیا منګ رالو فتفنا بالبیت نو منګ طواف د بیت الله وکړو یعنی طواف زیارت وبالصفا والمروه او منګه سعی د صفا او د مروه وکړه په حج تمتع کې دوانه دي مخکیم کړیو او سیم وکړل فقط تم حجنا نو زمونږ حج پوره شو وعلينا الهدي او په مونږ باندې هغه قرباني ده قرباني د شکر دم شکر دي ته بعضي فقها لکه امام شافعي او دارنګ نور امام مالک وغيرها ته دم جبر وي دم جبر معنا دا ده چې یرا دا د دین مثلا یو سړی په خپل خوراک نشي کولای دا به صرف غریبانو کې تقسیمي او دم شکر مونږ وایو چې نه دا دم شکر دی ځکه نبی له صلوات والسلام چې کوم خاني دا کړیو نو د هر اوخ نه لګ لګ غوخه هغه خړلې و نو پای کې کې یو اوخ موږ د الله د پیغمبر داغه غدم والو نو نبی له سلام تیغه نه دی جدا کړی چې د یو مرا کوي رااله تای نه دی ویلي کما قال تعالی الله فرمای فمستیسر من الهدی نو اس چې کوم قربانی تاسو ته تا اسانه هه یو سړی سره قربانی نه نو دی بروجی نسی درې ورځې فی الحج په ایام د حج کې وسبعه او او نورې کله چې د کور تر واپس شي علاقې تر واپس شي اذا رجعتم معنا صد اذا رجعتم الى امصارکم کله چې خپل خارونو تر واپس شي لکه دا مخه ته ناراضي فصيام ثلاثه ايام في الحج په ايام د حج کې دا درې ورځې یو سړی سره د قرباني پیسې نشته د دم شکر نو دیو په ايام د حج کې دا درې روزي دانيسي په لسم ذل حج باندې چونکه د اختر ورځ ده اگر چې د حاجی اختر وغیرہ پاغه د اختر دغه دغه ویم نه خو لیکن د نهم ذوالحجې پورې بده د درې روجی نسی خدایات ساته په حالت د احرام کې به نسی په حالت د احرام کې یعنی چې کوم روجی رانیسی نو دی وجنا لکه عام طور باندې خو حاجی په اتم ذوالحجه باندې احرام چي د حج د پاره خو چې هر کله یو سړی سره د قرباني پیسې نه وي نو مثلا دی به په اوم تاریخ باندې د حج احرام واچي نو په اوم تاریخ پم روزه ونیسي په اتم بم روزه ونیسي او په نهم ذوالحجه کم چې یوم عرفه ده په هغه ورځ بم دی روزه ونیسي که مثلا دی وی چې نه زه په نهم تاریخ چون کې عرفات ته به غمنډي تړډي دي نو که دی مثلا دری ورځی روژی نیسی نو بیا به دی په شپږم تاریخ باندی احرام اچوی نو په شپږم تاریخ به هم روژه او روژه به د دغه نه د پیشمنی نه نیول کیږی نو په شپږم اووم اتم نو په ایامو د حج کی به دی دا دری روژی او په حالت د احرام کی به نیسی فجمعو نسکینی دا دی دا دم شکر ولی ورکوی دا دوه تورې شکریې ځکه دی جمع کړل دوه عبادتونه حج او عمره دواړه فی عام په یو کال کې بین الحج والعمره حج او عمره فان الله تعالی انزله فی کتابه ځکه الله تعالی دا حج تمتع او حج قران دای په خپل کتاب کې مرالیګلی دی او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت هم دی و اباحه للناس او دا یې جایز کړي دي د ټولې دنیا د خلکو د پاره کم چې آفاقیان دي خو غیر اهل مکه د مکی والا غتی بهر دي ځکه هغوی د پاره حج تمتع او قران هغه نه دی قال الله تعالی الله فرمای ذالک د حج تمتع او قران د هغه چا د پاره دی چې هغه اوسیدونکي د مسجد حرام نه او اشهر الحج مخکې د ابن عمر په قول کې تیر شي دلته ابن عباس او میاشتې د حج کمی دي کمی چې الله ذکر کړی دي چې اغا شوال دی ذوالقعده ده او د ذوالحجې چې کمی دیار لس ورځې دي خو لیکن عام طور باندې علما وایي چې د ذوالحجې لس ورځې ځکه هغه کامل عدد ذکر کوي او کسر پری دي فمن تمتع فی هذه الاشهر نو چا چې تمتع وک په دې میاشتو کې یعنی اولی عمره وکړه او به حج وک نو فعليه دم نو په د باندې دم د شکر دی دی به بطور شکری هغه دم شکر ور کوي او کنه قرباني پیسې وسره نه نو او صوم نو دی به بیا لس روجي نسی درې په ایامو د حج کې په حالت د احرام کې او اوه چې کله دی کور ته را واپس شي